دریم باب به صورت تر اخره پورې ده ښا صورت عرب ته بیا ختميږي په دې باب کې څه دي په دې باب کې اوس دوی یو خبره ده دوی یو داوا کوي وای سيغفر لنا مونږ چې سم کو کنه مونږ ته الله بخنه کوي مونږ ته الله وی تاسو ما بخلی دا د بنی اسرائیل داوا ده اوس هم ده دا اوس چې کوم اسرائیل سټیټ والا دي دین دا داوا ده مونږ ته الله چې مونږ سو مونږ کفر وکړو شرک وکړو ارامي توبو کو نو مونږ به څه کوي مونږ الله بخي په دې دعوه ول الله رب کې په سلورو طریقو سره په سو طریقو سره په سلورو طریقو سره برب کې چې ښا الله دې بخي نو بیا تورات د سره پار را لګلو چې تاته وی چې الله باندې بدروغ نه جوړي دویم نمبر چې الله دې بخي نو بیا الله تعالی در باندې هغه غرو لرا پورته کړو چې تاسو کله کتاب نه منلو پوه چې بیا خو پریخي وي کنه تاسو ته خاصن بخنه کوله بیا چې کله الله دې بخي بیا دې ټول مخلوق نه دا وعده سره پار اغسته ده او چې الله تاسو اته به سبخي نو پتا سو کې چې هغه یو عالم او یو مولا او هغه ولي الله تعالی دومره تبا کړو بیا چې هغه مخالفت کړو ذات په مفته کې بخل نشته ده بخل په عمل صالح باندې دي مطلب دا لري دا چې سلور بیان کی دا به تر هغه یو سل او دغه پوری بدا چلیږي ښا یو سل شپږ او یا یا تا پوری دا غینه ورستو بیا سور کی بیا به زجرونه شروع کی نو و زجرونه به ښا و زواجر به ور کوي هغه کې به زجر وی په الحاد باندې زجر به په دغه باندې په تکذیب باندې دغه رنګ زجر به په عدم فکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کی خدا به و زواجر وی بیا چې دا و زواجر ور کی کنه دوی بد عملونه ذکر کی د ټولو مشرکان او د خصوصا د بنی اسرائیل نو په اخر کې بیا داعی ته و چې دعوت ورته ورکوا نو چې دعوت ورکه نو لس آداب بل دعوت ذکر کی څه شي لس آداب د دعوت بیا په اخر کې بل ته وای چې ښه آداب د دعوت خو دې ذکر راز ځان کې فرشتو خو نه راواله نو په اخر کې بل فرشتو خو نه ته ذکر کې او صورت په هغه باندې چې ختم شي ان شاء الله ګورې ورته فخلف من بعدهم خلف فخلف نرسترال من بعدهم دغه خو مشران بنی اسرائیلنا چا کوم خوفه هغه یادې خلفن خو الته چې راځي نو الته د خلق نه مراد هغه عوام خلق چې دي هغه عوام خلقو کې بد خلق ته مراد دي دلته په علماو کې بد خلق مراد دي په بنی اسرائیلو کې ورثل کتاب چې په میراث کې یو تورات اے دیتا مولایی دیتا علم په میراث کې ملاو شو لکه نن به مونږه پښتنو کې یو چا پلار دغی کنه مولایی بس دا غزوی بیا خونزاده وی صادق وی داغه بیا هر څنګه ای په اسپې نو بیا خلک وای کنه خدای خسړې مې کې او د خسړې زې مې مکه نو بیا کله کله د خسړې زې دوره بد وی کنه چې هغه بیا سم غاده بي نو ورسول کتاب دی په میراث کې وړو د پلارانو نه کتاب او دی ته علم په میراث کې پاتې شوی یا خذونا څه کار به کو دوی کار داو یا خذونا چې هغه ستل به عرض هذا الادنا عرضا سامان مال پوښ کنا هاذا الادنا د دې دنیا او ادنا ورته وی ذلیلا نو معنا به راته کوي یا خذونه چې اغسته به عرض هاذا الادنا حرام مال د دې ذلیل دنیا اے د دې ذلیل دنیا غ حرام مال به اغستو رشوتون او څه څه څه شی به کول سبه ویل چې دا اغستنه په دې بازار ته ګناګار نه کاری دو نه دا خبره به کوله پسې ويقولون او ویل به سيغفر لنا زرد چې بخنه بکول شي مونږ ته اے خیال دې کنا مونږ ته معاف ته مونږ اولایان مونږ علماء یو مونږ ته بخنه شوی لخوا وای اپا خو خلکو مسله جوړه کړې و دی مولا کار کړه سرو درو چرګان ګرځین په زکات کیږي اسبه پکېږي پوه شو دا هغه کسی دی ښا سيو غفر لنا بخنه کړې شوی د مونږ ته مونږ ته بخنه کول شي بس دا خبره به کوله ښا وی بس مونږ ته بخنه شوی دا مونږ ته بخنه کیږي او دا وی دین دوانو مال نه هم بلان هو خور څه خبره دی دین وال غواړي نو دا خبره کوي و ان یاتهم عرض الله وی بیا دا کار نو چې او ځل خوړو هر وار به خوړو و ان یاتهم کرا بغه دوی ته عرض مثله دغه شان حرام مال په مثل د دی یا خذوون بیا به مواغستو جیب ته به کپوي چې بیا بیا بچا ور کول د باغستو الله وای دی او سبه ویل بس غټه وجه به دا ویل مونږ ته معافی شوی د بنی اسرائیل ټول معاف دي الله وای علم یوخذ علیهم کدی ته معافی شوی آیا نه دا غست شوی د دوی نه میثاق الكتاب هغه پوخ لوس په کتاب کې الله یقول علی الله چې دی بنوي په الله تعالی باندې الا الحق مگر ثابت خبره نو دوی په کتاب کې مونږ ته دا وخی کنه چې دوی ته داسې معافی شوی مطلقه چې تاسو هر څه کوی نو بس تاسو معافی نه نه ودرسوا ما فی او دوی دې او دوی ودرسو ما فيه او دوی لستی دی هغه په تورات کې دي تورات کې خدا خبرې نشته ده تورات کې څه خبره ده هغه دا ده ودار الاخرته کو رستنه چې ده خیرون بهتره ده للذین پاردا کسانو یتقون چې غوی ځان بچ کړي د ګناونو نه هغه خدا وعده ده افلا تعقلون آیا دوی عقل نه لري چې دوی ځان دا خبره جوړي والذین کسان یمسکون بالکتاب چې منګول لګي په کتاب باندې یعنی عمل کوي په کتاب باندې واقام الصلاه پابند دي مونږ کوي ان لا نضيع اجر المصلحين یقینا مونږ نه ضایع کو اجر دو اصلاح کوونکو خلقو و اذ نتقنا الجبل دویم دغه په کوي ښا دویم جواب ورکړي چې خا تاسو وایي چې مونږ ته سکو نو مونږ ته معافي شوي دا نو که الله داسې معافي کوله نو بیا په تاسو غارو لري راپورته کړو چې غارې باندې پاسه نیولو و اذ نتقنا الجبل هغه وخت چې مونږ د بیخ نه راو باسلو غار فوقهم پورته دوینا کانه ذلتن گویا کې هغه یو وریز وا دا ذکرېدو لکه وریز تر پورته شي په سړی باندې وزن و د یقین کو ګمان یو کانه واقع بهم چې دا غر خورا پریوتون کې په دوی باندې نو الله ورته وی معنی یې کني معنی خذو ما اتیناکم الله ورته وی واخلی یا چې در کوم تاسو ته قوت په قوت عمل سره واذکروا او یاد کئ ما فيه هغه چې په دې تورات کې لعلکم تتقون دې په تاسو تقوا دار شي عمل عمل په تورات کې تقوا دار کې راشي و اذ اخذ ربک من بنی آدم هي دریم دغه الله ورته وی خزا چې توای کنا چې دا مافی داسې اسان را چې بس تا ته مافی شوی دا نو بیا الله د بنی آدمونه ما دغه وادي ولې غستی په توحید باندې چې بس بنی اسرائیل ته کې ځان دغه شوی د خدای به دی ما کړو په کنا و اذ اخر اخذ ربک یاد ته پاغه وخت چې واغس طرف تا من بنی آدم من ظهورهم د بنی آدمونه د شاګانو د اغوینا ذریتهم اولاد د اغوی واشهدهم او گواهی کل او علی انفسهم فزانون خپل باندې سی ورته وی الست بربکم آیا زستا رب نه قالون دی وی بلا ولنا دی وی شهیدنا مونږ گواہی کو په خبره باندې دا سدی دا بنس د واده کله غست شی وای دا ټول انسانانو نه په عالم زر کې غست شی وا چې الله تعالی دا ټول انسانان د آدم علی السلام د شان پیدا کړ دا واده کې واغست په دې باندې سوال لازم دلته خراغلی دی چې واذ اخذ ربک من بنی آدم من بنی د بنی آدمونه اغستو من ظهور ذریتهم د بنی آدم د شاګانو نه اولاد پیدا کړو هغه خو د آدم علی السلام د شان پیدا کړو نو دې ته دوی وایي چې دا مجاز دی مجاز خو چې دا کې ذکر دا اصل کې ذکر د بنی آدم دی خو مراد تن آدم علیه السلام دی دا وعده الله واغست ټول را راکل او په ځان کې واکل وی الست بربکم و زستا رب نیم ټول وی بلا ولنا صحیح شو دا هغه وعده دا دویم کول پکې دام راغله مفسرین لیکل تفصيلات پکې لکشتا هغه وای چې دا وعده د فطرت مراد ده هر سړی د فطرت کې وعده غست شوی په فطرت کې هغه مسلمانی کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ينصرانه او يمجسانه په هر مولود بچی چې پیدا کیږي نو په فطرت اسلامی باندې مور او پلار یا يهودي کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی هغه بیا واړی نو یا هغه وی مراد ده هغه ته کې بیا برابرۍ کی نه ځکه چې پای کې بیا اشهاد نشته لري چې دوی څنګه الله په ځان گواه کړل او د دوی اقرار پکې نشته لري بلا ټکه پکې راغله دي هغه خدغه شان پیدایشي خبره ده شاهدنا ان تقولوا یوم القیامت شاهدنا بعضی بلا سره لګي بلا شاهدنا اولی بلا ولی نه شاهدنا مونږ وایي کو بعد وی نه دا دی شاهد نه دی رستو سره لګوا شاهد نه مونږ درته دا بیان وک الله وی یې شاهد نه مونږ درته بیان وک شهادت په معنا د بیان سره په سورۃ بقره کې تیر شوی ان تقولو دې پارت تاسو کو نوای یوم القیامت پر د قیامت باندې ان کنا عن هذا غافلین یقینا مونږ د دی وادي نه دی خبرو دا څه بیا سبب باندې نه کی او نو ګوره دا دریم جواب ورکړو چې کدا ته په مفت کې معاف کېدل وی نو الله ولې دا وعده د ټول بنی آدم مناقصه نه نه فیغفر لنا خبر تاسو خطا ده او تقولو یا دالت دوی به وای انما اشرک اباؤنا یقینا شرک کړو زمونږ پلارانو من قبل مخکره دینا وکنا ذریه او مونږ خو اولادو من بعدهم پس د اغوینا مونږ د اغوینا پس اولاد مونږ د اغوی پلار روانو پته راته نه وا افا تهلکنا نو آیا الله د مونږ هلاکه بما فعل المبتلون باغه کار باندې چې کړو باطل پرستو خلکو هغه زمونږ پلانانو باطل پرستو کړو الله مون تغیبان عذاب نو دا دا باندې بیا, بیا کوله الله وی وادر تمہارا یاد کړه چې سبا بیا باندې پاتې نه وکذالک نفسر الایات او دارنګ مونږ جدا جدا بیانو الایات احکام او دلائل ولعلهم يرجعون او دې لپاره چې خلک واپس شي د کفر او شرک نه توحید طرف ته وتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا چې ورکړی وغه ته مونږه آیاتونه خپل یعنی علم د آیاتونو خپل د تورات عالم فنسلخ منها نو داغي آیاتونو نه دی راوته اے راوته څه مطلب دی فنسلخ منها انسلاخ وای کنا دا وجن صدا دا د تاسو سره دی لغه نو باتې کنا پسنا نو دغه تاسو انسلاخ ورته وای نو فنسلخ منها د دا خپل علمی جامع نه بهر راوته بعد سړی کنا هغه ته الله تعالی علم ورکړي بیا هغه د چې کاروبار کوي د خلکو سره ناس ته پاس ته کې جامع علمي نه تاسو خیال وکړي لو پر غوند شي وي پوه شو کنه دا رنګ مطلب دا دی چې په عمل کې د کاروبار د الله د قران او سنت په طریقه نه کوي دي ته انسلاخ وي د عالم د تبعی په اسباب کې یو غټ سبب دا وي چې د علمي جامع نه بهر راوځي کلم علما ملګری چې وی طالبان ملګرو نو د علمی جامع نه بهر موزي د علماو ظاهری جامع خپل ساتي او باطینی جامع ناس ته پاس تر داسې خلکو سره مکوي چې هغه لوپری جوارګری چرسی دا وی مړه ملګرتیا ده خو شي ملګرتیا ده دا خدای تباکی دا انسلاق چې دا ګور دې دې تباکو خدای د جامع نه بهر شو امام بخاری رحمت الله علیه با د دې جامع دومره زیات قدر کول د دې علمی جامع چې په سمندر کې روانو په کشته کې او دغه چې کوم دین وسره روپۍ وسره کې ډېری شل زره روپۍ وسره شل زره دینار وسره پاغه ټیم کې نو دا وسره وی الته یو کس هغه د خدمت کولو خدمت کولو خو غالو چې کله یو کتل د سره شل زره روپۍ دی ناکافي اعلان وکړو ویره زمانه شل زره روپۍ روکی شي پوښتنه امام بخاری پوه شو چې دا خو ما یادې پوه شو او دا په ما داوا کوي هغه غونډه خپل روپې راواغه سمندر ته وغورځول چې وی غردولې نو دغه شو هغه چې سمندر نه پورې لاړو هغه غل هغه غل د خلکو تلاشي واغستا چا سره ونه مونته خلکو په جاز کې سپکو خدای دې غر کا خو چې په خلکو په دروغ لغه راړي هغه چې کله پورې شو امام بخاری ذکر نږدې شو وی روپۍ کو د سره وی هغه وی وی را سره خو زما وی وی وی خو ستا خو څه دکړي هغه ته سمندر ته مې غردول ویلی وی وجه دا ده چې داسې کار پس روانم چې په هغه کې دا فقط هغه تهمت راغلی وي چې رکی دې شي دا غلای کړی نو بیا زما حدیث نو قبول پوه شئ نو لہذا ما د دې وجنه روپۍ دې سر وخوري او چې دا علمی جامه بدنامه نشي فن فلق منها نو دې قوت دا غي جامې نه بهر فاتبعه الشیطان نو تابع کدلر د شیطان د ځان اے فاتبعه شیطان نه تابع نشو شیطان دې د ځان تابع کوي ما پس راته د یو ځای ته بوزم فکان من الغاوین نو شته د گمراهانو نه لارې ورکه کړه لار غرق شوخه د داسې وای د په باره کې راځي چې د په درس کې بعد به تورات لوستو نو او دغه کول به درس په کولو نو د په درس کې به دولس درکسان ناس کوخه دولس درکسان به هر وخت پر دشا ګرځان او دغه د تورات وی لست دغه ته اسم اعظم هم بعضی وی وته یادو نو دا به هر حال دار د هغه دغه دعاګانې به قبلې دی مستجاب الدعوات نو د بنی اسرائیل دغه راغه مقابله راغله د چا سره دغه بادشاہ سره نو هغه بادشاہ چې وو نو هغه د تراغه مولی ته ماته دعا وکړه وته نه نه دعاګانې نه کوم او دا څل د مسلمانانو خلاف ته دعا وکم هغه ته وی روپۍ بدر کوم نه نه کوم خیر روپۍ و تراوړې کور کې وته کې خو دې بس دته روپۍ کور کې خو دې کنه دا ته وی خالص سید نو الله دې وی ته بات یو تعالی خدای پاک غالب دی بادشاہ کافر چې بس په دې دعا کې فقط مدد وکنه الله دې خا خوش اوس ګوره د کفار د مدد دا دغی ولو شئنا الله وی ته چرته مونږ غوښته وی لرفعناه بها نو مونږ به پورته کړو دې بها په دې علم د آیاتونو باندې دې مونږ ډېر اوچته مرتبه ورکړو ولکنه لیکن دې چې اخلد را کوش شو ال الارض زمکتا زمکنا مراد دنیا دا دې دنیا تر حقیقت شو فهو تبع هواه او تابع شد خواهش پل فمثله نو مثال د دې مولا کمثل الکلب پشان د سپی دې دې د سپی غوندې شوخه اوس دې الله پاک دار دې مثال بعد وې دنه سپی جوړ شې دې را وتا لیکن نه قران وې فمثله مثال دا نو چې څنګه وغه ټیم کې قسم ګرځېدو فقط مولی سے بخوستور کے بغیر دے دو ان تحمل اللہ وی کچر تا حملہ کے پد باندې علیہ پد باندې یلحس نو دے سکی دے جبر او باتی ما تاسو ته وی دی باندې علماء لیکلی دي چې را په بل جبه کې د قران ترجمه کیږي او کنه کیږي نو یوې معنی ده یوې ترجمه ده معنی نه کیږي ښا ځکه چې عربي ډیره فصیحه ژبه ده یو ټکی وایي چې بل لحظ دلته څه معنی کوي لحظ کې درې سیز نه دي یو جبر او باطل دي یو چې کوم دنه هغه وسره هغه بد بد داونه څه کوي وسره هغه کار کول دي او دریم نمبر چې کوم دی هغه د خلی هغه ټول دغه خو دا ول دي هغه ټول جوانب خو دا ول دي سپیډه غشان کار کوي لیکن دا خبره چې دغه بوسته یو معنی کې یو معنی د غپیدو کې یو معنی د جبرا یستو کې ځکه په زمون په جبا کې دومره جامع لفظ نشته له هغه کلا درې واړه معنی راځي ان تحمل علیه الحق کته حمله کې په باندې نو دې جبرا او باسی او تو تترک هویا کې پرېګ دې یلحق نو بیا هم دې جبرا او باسی نو دې الله دا شان تبا کړو او د سپی غوندې کو دا د سپی سره تشبیه الله پاک ولې ورکا په دې ځای کې علما لیکلي دي وایي ځکه سپی کې یو څو صفات چې په نور زناور کې نشته یو صفت تسبیح کې دا دی چې د ډیر حریص دی ښا غاف به په څه کې یو ټوکړه دی وته وګور دوله کنه نو بس دې خاموش شي نو دغه شانتي وي عالم سود بد عالم چې هغه برور در پسې احتجاجونه او لانجې بکې خو کتا ورته لګونه مراعات ورکړ نو بس بیا خاموش کیږي ها بیا بس دا خلاف خبره نه کوي دویم نمبر په دې سپی کې دا یو خوې دی چې دې همیشه زمکه بولی چې کسه شی او مو یې خرمه خو څه کنه بس دې داسې په یو تکل کی نو دغه چانته حالت د بد عالمي چې هغه په هر ځای کې ګوري چې را ماته صد خوراک او د ماجی پیراډک چې بس داسې یو کار پسې اخته وي دریم نمبر په سپی کې دا یو بد خوې دی چې دې د خپل قوم خلاف پوه چې کنه هغه سپی ته وای چا ویل په تورخم باندې وای سپی په سهار خوشې شوی او چې ما دیګر له قتل په خبر کو چا ته وی یاره ډېر په من ډرانه لیکره تورخم نه راورته دې ستره مشي وی یاره بس راورته هم د خپل د خپل قبيله د لاسه او چې کم کلی ته باتلو هغه کلی سپی په پس کېدل په مخه کول به دا غبل نه بل نو د سپو دغه کاری نو دوی بیا خپل مینس کې د ظالمانو بادشاهانو د پاره بخپل مینس کې اختلاف کوي په خپل جنس باندې بیا راټوري دریم نم څلورم نمبر په سپی کې دا خو دې کنه چې دې خپل الټي خوري خو شي تاسو خیال کړی کنه دې چې الټي و کې بیا غي نه پاتې و خوري نو دا کار په عالم سو کې وی چې دې مطلب کسه خېګړې کړی خدنه کمل کړی کنه هغه بیا د دنیا لپاره برباد کی واپس و خوري پوښوی پنځم نمبر پس کی کې یو بد خوې دی چې د خپل بدن کې بل ځای نه بوي صرف د خپل دبر بوي پوښ کنه نو دا غتی او غم دې لپاره چې ورې کړه دې ځای نه سره خوراک شي ملاو شي نو دا سره دا په دې کې په دې کې دغه خوې ان تحمل دا لیکلي دي تفسیر کبیر وګوره هغه کې داشته ذالک مثل القوم الذين دا مثال د هغه قوم دی کذبوا بیااتنا چې دروغجنی ګڼل آیات نه زمونږه سو کوم چې تر قیامت پورې دا کار کوي داغی داغی مثال بدای خان فقصص القصص نو بیان کې په دې باندې تفصیلی بیان لعلهم يتفکرون دې پار دې فکر وکي سا مثلا القوم الذين بد مثال دا خلقو کذبوا بیااتنا چې دروغ دي کړل آیاتونو زموږ وا انفسهم كانوا بیااتنا یظلمون او وانفسهم كانوا یظلمون او خپل نفسونو باندې ظلم کولو من يهد الله فهو المهتدي هغه څوک چې هدایت ورته وکي الله تعالی نو هغه هدایت باغه پلار باندې وی و من یذلل او څوک چې الله گمراه کی فولائک هم الخاسرون نو کسان تاوانیان وی ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ورته ویلو کنه چې اول دا ذکر کوي سلور جوابونه کوي د شي سيغفر لنا دی وی مونږ ته بخنه شوی دا هغه جوابونه ورکړ سلور یاد نشو اوس د سلور جوابونو نه پس و زواجر ورکړي و زواجر و د دوی بدعملی او بد اخلاق ذکر کوي ګورې ورته وسا ولقد د اول ته د اول غفلت ته بے پروايي د الله د آیاتونو ولقد ذرانا الله و یقینا من پیدا کړی دی جهنم جهنم د پاره کثیرن ډیر من الجن د جناتنا والانس د انسانانو لهم قلوب خاص داوی د پاره لهم قلوب داوی د پاره زونه شتا خلا یفقهون بها پاغي باندې نه پويږي لا یفقهون بها نه پويږي بها پاغي زونه باندې دې ته وایي زجر بالغفلت ښا دا اولایک هم الغافلون دویم نمبر دغه وګوره مرز دوی ولله الاسماء الحسنا خاص د الله لپاره خسته نمونه دي خسته نمونه د الله تعالی دي فدعوه بها نور علی الله تعالی پاغي باندې مدد د الله نه داغي نمونه په وسیله باندې غواړي یا قهار یا غفار یا منان فمن باندې رحم وکي دشمن تباہ کی دا دعا کوي پوه چې فدعوه بها دا الله نمونه ته خسته نمونه وي ځکه چې دا د الله تعالی نمونه دي کنه په بل چا باندې اطلاق نکېږي بل دا توقیفي دي بل په دې کې خې خسته معنی معنی پرتی دي نو دا الله نه مدد غواړي بها په وسیله دا نمونه باندې وذر الذین او فرید دا کسان یلحدون فی اسماءه چې کوګواله کوي ها کجروی کوي کګلی چراوي فی اسماءه په نمونه د الله کې دا الله په نمونه کې کوګواله سره نو بعد وایي چې هغه نمونه راخلي او په غیر الله باندې دي را پاتې وای لکه خالقه پوه شوې یو کس ته به خالق نوم کیدی بل ته به رازق نوم کیدی نو دا کوګواله د الله په نوم کې د الله صفات پچا مګ دا دا رنګ چې کوم دی نو یلحدون فی اسماءه دا الحاد فی اسماء الله یو دا ښا چې څه چل کوي غیر ال دغه د الله تعالی ته به داسې نمونه دي چې الله تعالی ځان ته نه وي اخی خبر اوس لکه منطقيان واجب الوجود خبر اوس واجب الوجود د الله په نمونه کې شته نشته دی لیکن دا به منطقيان د ځان اخی او هلکه نوم واخله کان الله څومره خپل نوم دی الرحمن الرحیم الخالق المالک خو شي تاسو کې ځان نوم کې خو نو دا څه دي دا نمونه دي سيج زون ذرت بدله ور کول شي تا ما دا وخت کانو يعملون چې دوی عمل کوون کی وممن خلقنا امه او دا هغه خلق وممن خلقنا اوس الله وي ټول خلق داسې خراب نه دي بعد دا غنه چې مونږ پیدا کړی دي امه دلاله يهدون بالحق چې بیان د حق کوي او به يعدلون او په حق باندې فیصله کوي او فعدل سرا والذین کذبوا اوس دریم د جر د تکذیب باندې خلق د الله یا تل دروغ غني والذین کذبوا کسان چې دروغجنې ګڼلې به آیاتنا آیاتونه زمونږه سنستدرجهم خامخا سنستدرجهم خامخا په قلار قلار رانی سمونږه درجتن بعد درجتن رانی سوداسي پوښوي من حيث د اغه زاینا لا يعلمون چې دوی باندې پويږي پوښوي الله به د اغه زاینا راونی چې ته پته نه چې ما په دې رانی سي و املي لهم اوس چاوي چې پاتې ولې الله وای مهلت ورکوم دوی ته ان کیدی یقینا چل زما سره متین غډیر کلک ته مضبوط ته دای دغه شو دریم زجر سلورم زجر ښا سلورم د دوی بد عمل ذکر کړي چې دوی د نبی صلی الله علیه وسلم تکذیب کوي وای ته دروغجنې تابان تلی ونه کله ورته وای لیکن داغه پشان کې سوچ نه کوي چې رښتیا پاغه جنات شته او کنيشته دي اولم یتفکروا آیا دوی فکر نه کوي ما بصاحبهم چې نشته دی په ملګری د دوی باندې محمد صلی الله علیه وسلم باندې من جنتن کم لیوان توب کم پیریان ان ان هوا نه دا نبی صلی الله علیه وسلم الا نذیر مبین مگر يرون کې احکار دی اولم ينظرو پینزم زجر دوی په دلایل د توحید کې سوچ نه کوي اولم ينظرو آیا دوی ګوري نه په ملکوت السماوات هغه پټو دلایل د اسمانونو کې ول ارضو د زمو کې وما خلق الله او هغه پیدا کړی الله تعالی من شی انکم سيزونه فی طغیانهم پسر کشو دا وای کی یعمهون سرخکتا به پریشان روانی یسالونک عن الساعه شپغم زجر شپغم مرض د دوی داله چې دوی د قیامت تبارک پختنه کوي دا بکله دا استهزاء د پاره د قیامت تبارک پختنه درې قسمه خلق کوي یو سو کوي کافر کوي کافر کوي به تور استهزاء چې نشته لري ټوکی کې مون سره کله یو منافق کوي منافق د دې لپاره کې سورته احزاب کې براشي يسالک الناس عن الساعه نو هغه چې راځي هغه دغه د پاره دی د سره د کار نه وباسل چې په دې تفصيلات کې راته ډوچا دریم نمبر مؤمنان کوي هغه د دې لپاره کې چې موږ له تیارې وکړو هغه ته هغه د دې لپاره کولو او دغه چې کوم یو څلورم نمبر جبريل عليه السلام کړو په حدیث جبريل کې براشي هغه د دې لپاره کړو چې خلکو ته تعلیم ورکړي چې د قیامت پته چاته نشته او مخلوق کې یسالونک نو پښتنه کوي د تانا عن الساعه فبار د قیامت کې ایان مرساها کلبی ادریدل د قیامت ارسا هغه دغه ته وی لنګر غردول جاس تراشی کنه نو هغه لنګر غرد جاس مولید د ابو جاس باندې دی درخه خو سره پته دراته هغه غټ غټ دغه وی کنه فکرینونو باندې غوس پنه راوچته کې هغه پړی پورې تړلی نو هغه لاندې ابو ته وغوردی نو هلته لنګر انداز شوی اجازه نو هغه هلته ودریږي نو ارسا هغه ته وای مطلب دا چې قیامت په کله ودریږي چې راشي په ځای ودریږي دا مطلب دی قل ورته وای انما علمها یقینا علم د دې قیامت چې دی عند ربي زما رب سره دی لا یجلیها نرا کار کوي دی علم د دې قیامت لرا لوقتها په خپل وخت الا هو مگر هغه الله تعالی هغه الله راولي ثقلت فی السماوات والارض درون دې په اسمانونو او په ځمکه کې سچې درون دې خبر د قیامت علم د قیامت ثقلت علم دروند علم د قیامت په سماوات پاک مانونو کې ول ارض پزماو کې دا قیامت علم سو خپل عقل کې نشي دا او سره دمر دروند بوج دی چې دا انسان نشي برداشت کولی دا مخلوق نشي برداشت کولی لا تاتیکم نبرازی دا قیامت تاسو الا بغتتا مگر ناسا په بی تاریخه نا بغتتا معنا دا چې ناسا په بی تاریخه برازی یسالونک دوی پختنه کې استانه په بار د قیامت کې کانک حفی عنها گویا کې تو تلاش کوونکې په بار د قیامت کې تب وای کې ته قیامت پختنه تعالی الله نه داسې کوي یا کانک حفی عنها لکه چې ته عالم په دې قیامت باندې قل ورته وای انما علمها یقینا علم د دې قیامت چې عند الله الله سره دی ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکونه لا يعلمون نه پويږي په دې خبره باندې نو د بل چانه غواړي قل ورته وای لا املک لنفسي نفعا ته ته وای قیامت سره زما څه کار دی زه اختیار من نیم د ځان د پاره نفعا د فائدې رسولو ولا ضرا او نه د نقصان د پکولو الا ما شاء الله لكن ما شاء الله لیکن هغه چې اوغواړي الله تعالی نو ماته ضرر را کوي ماته نفع را کوي ولو كنت اعلم الغيب او کچرته د پوی دې په غیب او په پټو سيزونو باندې لست اکثر تو نو خامخا ما به ډیر کړو ځان لرا من الخير د خیر نه وما مسن يسو او نه به ورسېدل ما ته تکلیف نو زه په غیب باندې نه پوهیږم ما ته بیا تکلیفونه ولې را رسېدل کما که مطلب دا دی که ما ته غیب معلوم وي صحیح شو دې دا کې بریلیان دا وایي وایي چې ګوره لاستکثرت من الخير ها که چرته غیب ما ته معلوم وي ما به ځان له خیر ډېر کړو نو الله نو دوی وایي چې ګوره خیر خو ډېر کړی دی که نه نبي علیه السلام نبوت ورته ملاو در دینه بل خیر شته نو ته ورته وایې دا هغه ځان له پخپله کړی دا د هغې اختیاري او بل خبره دا ده چې جزاء خو یو لس تکثر ته نه دی ورسره دا بلوم دا مجموعه ده لس تکثر تو من الخير وما مسن يسو پوښوي ما به یو خیر ځان لا ډیر کړی وي او بل ما ته تکلیف نه راغلی نبی علیہ السلام ته تکلیف نه ملاو شوی لیکن نه ملاو شوی اوذیت فی الله نبی علیہ السلام وای ما ته د الله په توحید تبارک تکلیفونه راکړي شوی دي او بل چاته دومره ندی ورکړی شوی ان انا نیم ازو الا نذیر مگر يرون کم کافران لرا وبشیر زیر ورکون کم لقومنا قوم ته یؤمنون چې غي ایمان راوړي والذی خاص الله غذات خلقکم چې پیدا کړ تاسو من نفس واحده د نفس یونا وجعل منها زوجها او پیدا کړ د نفس نه بیبي دا نفس لیسکن الیها د لپاره چې دا نفس چې هغه نشي پیدا نشي پیدا کول یو شی وهم یخلقون او دوی پیدا کړی شوی دي ولا یستطيعون لهم نصر او هغه دوی لپاره طاقت نه لري د مدد کولو ولا انفسهم نزدانون خپل ينصرون مدد کول شي آیات ترجمه آیتونه کومه ته پتی تی ځو کا خدا آیاتونو ترجمه مې ته وکړه دا ځای مشکل دی ګوره متوجي شو ها صحیح شو طالبان ملګری خصوصا دی ځای کې مسله ده مسله دا ده چې وای دلته کې وی هو الذی خلقکم من نفس واحده الله تاسو د یو نفس نه پیدا کړی وجعل منها زوجها الله د دې نفس نه د بیبي پیدا کړه صحیح شو نو چې بیبي دې پیدا کړه کم نفس و آدم علی السلام نو آدم علی السلام نه الله تعالی دا غبیبی پیدا کړ اوس دا دواړه چې وو نو وای دا څه چلو شو فلما تغشاها تغشاها دا کنایه ده د جما نه چې د سره کورواله وکړو دی آدم علیہ السلام نو دی حمل واغستو چې کله درنه شو نو د الله نه سوال وکړو چې الله ته مونږ ته نیک بچی راکې نو مونږ بس تاسو کو ادا کوو چې کله وته وی الله ورکړو نو دوی پکې د الله سره شریکان جوړ کړل پوښوي نو چا شرک وکړو وای دا دلته شراشی جلالین وغیرہ تاسو وګورئ نو دلته کې دی وای چې دا آدم علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته را کوش شو حوا بی ور سره وا او دی چې کوم دنو حمل په اول ځل باندې چې واغستو د سموره روایت ته جل سموره ابن جندب والا رضی الله عنه دا هغه روایت دی چې دا څه چلو شو وای یو روایت داسې دی چې حوا علیه السلام چې کله خېټه باندې بچیو نو وډار شو چې دا بلاستی پوه شو دا بسنګ پیدا کیږي نو ابلیس ورته راغ شیطان ورته وی وی په دې دغه باندې چې کوم دنه زما نوم کې دا په دې دا ماشوم چې کوم دی نو دا بسنګ پیدا کیږي وی ډار کړه چې وی ډار کړه دې دا بس چل کیږي وی دې چې پیدا شي نو که په دې د عبد الحارث نوم کې خو دو نو خو بچ پشي او کنه نو بیا به مړ شي یا بس شي یا به مړ شي نو وای چې کله هغه ماشوم پیدا شو نو دوی په نوم د عبد الحارث کې خودو او حارث دی دا کې شیطان ځان توي نو دا عبد الشیطان شو نو دا آدم علی السلام سو کو آدم علی السلام او وینا شیر کو شو دا روایت ته تراوړي د سمورای په جندب روایت په دې ځای کې بیا څه شي جلالین وغیرہ ته ټول راوړي نو چې راوړي نو با کدري کې پلا دلته مساله دا چې دا روایت ته واخلي بیا خو آدم علیه السلام نعوذ بالله شرک کړو او آدم علی السلام نبی دی کنه دی پیغمبر دی پیغمبر او شرک کول نه دا بسنګ مسله نو دلته بیا جوابونه کوي جوابونه دا کوي چې دوی وای چې دا دغه دی یارا دا شرک په تسمیه دی صرف په نوم کې شرک وکړو شرک فی العبادت او فی العقیده نه دی عقیده کې شرک نه کړی سو کوئی دا شرک فی الطاعت دی دا د طاعت شرک دی نو دای بس صرف یو خبره ومنله د ابلیس سوک راچی وای چې نه دا حوا علی السلام نشو آدم علی السلام نه کړي خو دواړو ته څنګه نسبت شو فلما تاهما صالحا جعلا له شرکاء دوی وګرځول الله لره شریکان هغه بچی کی نو وینا آدم علی السلام ته اسدا نسبت شو دا وی کله کیږي چې یو قوم کې یو سړی جرم وکي او ټول ته نسبت شي منګه وایو خا دا خو یو جانب شو چې دا حدیث تاراو حدیث ګوره خبره دار دا مسله د عقیده ده دا مسله یاد ساتئ چې انبیاء علیهم السلام ټول د ګنا نه پاک دي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان معاشر الانبیاء مونږه د انبیاء ډول چې مونږه معصوم یو او د الله تعالی نافرمانی مونږ نه کوو او دلته کې دا نبی آدم علی السلام چې د دې په باره کې نبی علی السلام فرمایي چې آدم علی السلام چې وو نبی مرسل مکلم نبی او خبر و سره کړی شوی وي اوس آدم علی السلام نبی دی او د شرک نه بل غټه ګناه به وي کفه تسمیه شي او کفه طاعت کې خو ځه خو خراب شو پیغمبر نه ګناه څنګه وشو نو سوال نو جواب دا غي دا چې ګورې یې دا حدیث ضعیف دی خبره وته کنا چې حدیث ضعیف شنه په ضعیف حدیثونو سره عقیدی نه خرابي خدا یاد ساتي ٹھیک شو کنا حدیث د سموره چې دا ضعیف دی ځکه په دې ابن کثیر وایي د درې وجنه معلوم دی د سو وجنه د درې وجنه معلوم دی یو وجه دا ده چې په حدیث کې عمر ابن ابراهیم راغله دی او ابو حاتم رازی وایي وایي هغه ضعیف صحیح شو نو خلاص شو دویم نمبر خبره دا ده چې دغه حدیث چې دی نو په دغه حدیث کې انقطاع ده دا حدیث موقوف پر په صحابي باندې دی په چا موقوف دی صحابي باندې صحابي نه بره نه دتلې او دلته کې بیا چې چا بره بوتلې نه نو هغه د ځان نه بوتلې دی سمره نه بره روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت صحیح شو درېمه خبره دا ده چې دا حدیث دی نو په دې حدیث پر روایت راویانو کې حسن بصری راغلی دی او خپل حسن بصری چې دی نو هغه د تفسیر د آیات چې کړه دی هغه په آدم علی السلام او په حوا به سره نه وکړ خو شي هغه بدل کړ نو چې ګور راوی کله په خپل روایت په خپل عمل نه کې نه پوښت دا روایت صحیح نه دی دا روایت صحیح نه دی نو راوی په خپل پر روایت عمل نه کړي هغه د دین آدم علی السلام او حوا علی السلام نه دی نو د درې وجنه حدیث څه شو دا معلول شو چې حدیث معلول شو نو اوس د دینه مراد سوق دی د دینه مراد سوق دی نو اوس د دینه په مراد کې بیا البته اختلاف شته یو قول دا دی چې دا دغه کوم دی آیات په دوه حصو تقسیمای تقتی کوي څه ورته وای تقتی آیات کټ کوي د آیات یوې څه چې کومه ده نو هغه د آدم علی السلام او د حوا علی السلام سره لګي او د آیات د دویم آیات چې دی نو دا بیا د چا سره لګي دا بیا د بل چا دا بیا د اولاد سره لګي دا بیا چا سره لګي اولاد تاسو ته ګوري دا یو معنا کوم یو یو معنا برته کوم بل بل دا څه دی دا وای اوس په اولاد کې دی چې مور او پلار کوم داسې ویلیو خو چې هر کله ورک الله تعالی دې دوار ته صالحا روغ موت بچي نو جعل له شرکا نو جوړ کړي دوار په هغه کې شریکان او دا په آیات کې کیږي چې یو جانبي یو ځای کې ولګي او دوی می بیا بل سره ولګي لکه تاسو ته لسمه سپاره سوره المؤمنون زر راواړه وي دولسمه او دیار رسمه یاد چر دی یو مثال لته وخم نو بیا به دا ځای په حل کول کې ته لګا ثاني شي بارہ تیرہ پیدا مکو ولقد خلقنا الانسان الله و یقینا مون پیدا کړ د انسان من سلالتین دا چان شوینا من تینین د قټینا صحیح شو اوس سوی ثم جعلناه بیا مون وګرځو دغه انسان نطفه نطفه د اوبو فی قرار مکین پاغزای د قراری مضبوط کې رحم د مور کې الکه کم انسان چې الله د خټه نه پیدا کړو هغه انسان رحم د مور ته تلو اخو آدم علیہ السلام هغه کله د رحم د مور ته تللی نا ثم جعلناه ثم جعلنا نسله بیا موږ داغه نسل چې کوم دنو نو د آیات اول د آدم علیہ السلام سره شو او د آیات رستنه د اولاد سره شو پس عتاب ورکی د بچی په کار باندې بچی غلطیو کې خلک پلار او مور ته وای دا وګوره کنه دا دس دا تاسو څه کوي دا تاسو څه کوي حالان کې کړي چا بیا غیر ځامن وی صحیح شو نو وای دا کړي چا دی په اولاد کې بیا خلک مشرکان دا کارونه وکړل خو مور او پلار ته عتاب د بچو په دغه باندې ملاویږي نو په دې وجه باندې دا هغه ته عتاب تاسو پوه شئ په دې باندې خو په دې آیات کې تخصیص وا دا آیات یوې څه چا سره ولګي د آدم علی السلام هوا او دا یو د اولاد مشرکان سره ولګي دو د چا سره ولګي دو مشرکان او اولاد سره ولګي دو چې هغه دا کار کړی دی ا دوی ته په ولې زور نه ورکنه هغه ملته اوې ښا او دا ما تاسو ته وی چې دا چې ما وی دا روایت ته ابن عباس ته ابن ام دی او د حسن بصری نه را نقل دی ابن جریر وی کان هذا فی بعض اهل الملل والنحل ولم یکن بآدم وحوا دا په بعضو ملتونو کې دا کارونه شوی دی او دا آدم علی السلام او حوا بی نوا صحیح شو دا غوی دی ابن جریر دغه رنګي د حسن بصری نه بل روایت را نقل دی عبدالرزاق او ابن جریر دواړو راوړی دی و یعنی به ذریه آدم پوښوی د دین مراد اولاد د آدم دی من اشرک منهم من بعده چا چې داغه نه پس شرک کړی دی د آدم علی السلام نه پس شرکونه کړی دی دغه شانت بل ځای کې راځي هم اليهود والنصارى رزقهم الله حسن بصری نه روایت ته دا يهود او نصارا دي رزقهم الله اولادا الله ورته بچي ورکل نو فهودو ونصرو دوی هغه بچونه يهوديان جوړ کل او فتنه جوړ کل نصرانيان فتنه جوړ وای دا هغه دی ښا دا دا قول چې چا غستر ابن جریر دی او زمخشری دی قرطبی دی نصفی دی ابن قیم دی ابن کثیر دی دی حضرات وی چې دا دغه شان کې د آیات دوی صوبانه تقسیم دی ښا صحیح شو دویم دا دی چې نصریا دا ټول آیات چې دا اصل یو مثال دی مثال خوشوی دا بطوری مثال دا قصه ذکر کیږي او دا قول چې دا د قفال دی ابن عربی دی امام رازی دی او د نحاس دی هغه وای دا آیات صرف مثال دی خاص الله غذاب ته خلقکم چې پیدا کړي تاسو من نفس واحده د نفس یونا او دا شاندا بیا د بتوري مثال چلیږي دا خو یو دغه دی دریم قول پکې دا دی چې دا څه چي دی دا رد په مشرکانو باندې چې هغه به تړل په الله په آدم علی السلام باندې دروغ نو دا فلم ما آتاهما کتا استقیال کې راضی نو ما تاسو ته یو ځای کې ویلو ما حمزه د استفهام کله مقدره حمزه د استفهام مقدره یادم دي کنه پرون تیر شو په اول اور سبق کې چې فلم ما جن علیه الليل را کوكبا قال هذا ربي هذا ربي ولته کې مقدر دی اجعل له شرکاء فی ما تاهما آیا جوړ کړیو الله لرا آیا جوړ کړیو په الله لرا په دې بچی کې شریکان تاسو دا عقیده را یعنی دا غلط عقیده را دروغ وایي بعد وی دا په دې تقدیر دی صحیح شو دا سلورم دغه درېمه توجیه ده سلورمه توجیه په دې کې دا ده چې نه دا خطاب وې قریش ته دی چاته دی قریش ته دی د قریش نیکو قصی ابن کلاب هغه چې کوم دنو الله نه دا شان سوال کړو چې کله ول الله تعالی بچی ورکړ نو بیا چې نمونه د چا کې خودل عبد الله عبد العزى عبد قصی او عبد مناف دا نمونه کې خودل وای دا د هغه په باره کې خطاب دی خلقکم من نفس واحده اے عربو تاسو الله تعالی د یو نفس نه پیدا کړی چې هغه قصی ابن کلاب او خلق منها زوجها او پیدا کړی و د دې نفس نه بیبی ده نو بیا هغه هغه معنی کوم هغه من جنس هاله د جنس ته نه بیبی پیدا کړی ول د نفس نه نه پیدا کړی نو وای دا هغه دی بعضی هغه سره لګی بل قول دا دی چې دا چې کوم دنو دا آیاتو دا لکه راشه دغه وکړه دا آیات عام دی بس پوښی دا آیات سره دا عام دی دا به توري مثال دی غره مثال والا څه مې تاسو وکړه چې نه نه دا د آدم علی السلام د حوا به مبارک نه دی خلقکم من نفس واحده هر سړی د نفس واحده نه دی یو دلته کې نفس نه مراد جنس دی نفس نه مراد دی جنس مراد دی ځکه تاسو ته ویلو کنه او که اوس بیا راو باسي اون تاسو خوخه ده اکنی راو باسي اون تاسو خوخه ده سورته نحل کې راځي کنه دو او یایم نمبر آیات کې سورت نحل سوار دسمه سپاره کې دعا او یایم نمبر آیات وی ګورې ځکه چې سبا سره بیا په دې معنی کې شک ناراضي پوه شوي سوار دسمه سپاره جعل لكم دعا او یایم 72 نور ور دغه دغه ښا پیدا مکړو دا مې ته ویلم دی خو بیا ته ځکه خیمه جوړ دا چې دغه لګي آیات په حل شي دعا او یایم 72 ښا 71 چې ختم شي نو 72 شروع کی ګوره کا اکثر ملګری 72 نه شروع شاته شروع کی تریت تر آیات والله جعل لكم پیدا مکو خاص الله غذاب چې پیدا کړی تاسو نن دې پیدا کړو هم بهات تر څه وسه ها والله جعل لكم وګورئ تاسو الله پیدا کړی تاسو لرا من انفسکم ازواجا د نفسونو تاسو نه دي بیانې د کم سړی په دې مجلس کې ته راغه خدا راغه نه پیدای ها سره سمانه ده دی من انفسکم من جنسکم اے دې سمانه ده من جنسکم تاسو د جنس نه ما تاسو نفس تمان د جنس سره کله راځي او دا یو ځای کې نه دی دا په صورت روم کې مشتره او زه تنه او باسم صورت روم بیا ځان له وګوره یو شتم نمبر آیات صورت شورا وګوره یو لسم نمبر آیات د دې ټول معنی سره من جنسکم ستاسو د جنس نه څه کړی چې ستاسو د پاره بی بی ستا خزه ستا د جنس نه ده کنه ده خو شوی مز انسان نه کنه دا خو نه چې جن جنیه دې کړی دا جنیه خو نه کړی کنه بل جنس نه دی نو جا نو دا دلته کې د نفس معنا او تاسو په جندا خلقکم والذی خاص الله غذات ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی دا دې خپل ځای تا من نفس واحدتن د یو جنس نه اے د یو جنس نه پیدا کړی خدا به تاسو په معنا د مضارع سره ماضی کله په معنا د مضارع سره راضی کنا نو ماضی مضارع سره واخلا فلما تغشاها نو هر کله چې پټه کی دا نفس دی بی بی لرا پوه شئ هم ها حملت حملا خفيفا نو واخلی دا بی بی حمل سپکو فمرت به نو ګرځي را ګرځي د دې سره فلما اثقلت هر کله چې هر خزه درنشي نو دعوا الله نو دا دغه کوي بلنه کوي مدد غواړي د الله نه دا دواړه خزه او خاون چې پته او تولګي چې د کورواله می بچیشته قبیله شته پکې تبانه نو سوي لئن اتیتنا صالحا و یا الله مون ترا کی نیک روح موت بچي الله مذکر بچي راکی روح راکی لنکونن من الشاکرین خامخا شو به مونږ د شکر گزار او خلقنا صحیح فلما آتاهما صالحا ارکل چې ورکی الله تعالی دې دواړو ته روغ بچي نو جعل له نو ګرځي بیا دې دواړه له الله لرا شرکا شریکان فيما آتاهما فاغه بچی کې چې الله دې دواړو ته ورکړي بیا بل چاته نسبت کوي ښا خو څه کنه په خوا بخل کو کول کنه میدان په کاکا ته وخت غلا کړ خو شي نو داسې جعل له شرکا فيما اتاهما دای بیا څه کوي بیا هغه بچی چې کوم دنه د الله سره پکې د هغه په پیدایش کې بیا د الله سره بل څوک شریکي او هغه ته بیا نسبت کوي تاسو څه پوه شئ کنه نو دا آیات داسې عام را واخلي آدم علی السلام او حوا علی السلام ته نه دی مراد ګره ښا دا د تماوی د حسن بصری نه میرا نقل کړ حسن بصری د سلف نه دی او انبیاء علیهم السلام نه ګناه نه کیږي ابن کثیر وای دا حدیث چې راغلی دی وای اصله والله اعلم من اهل الكتاب د دې اصل چې د اهل کتاب نه راغلی شوی اسرائیلی روایت ته پوه شو کنه او هغه وای هذه الاثار والله اعلم يظهر علي ان من اثار اهل الكتاب دا د اثار د اهل کتاب نه دي دا د غوی نه راغستې شوی دي دغه وای ابو حیان بحر محیط کې وای ومن جعل الايه سوق چې آیت وګرځي ها فی آدم و حوا لم تثبت فی قران ولا سنه صحیحه وای نه په قران کې دا خبره ثابته ده نه په صحیح حدیث کې دا خبره ثابته ده چې آدم علی السلام حوا علی السلام شرک کړی دی ورپسې هغه بیا بحر محیط باندې هغه حاشیه ده النهر الماد ورته وای خو شوی هغه کې بیا هغه لیکي ومنصب آدم علیه السلام منزه من ان یجعل لله شریکا اذ هو نبی مرسل مکلم معلم و منصب د آدم علیه السلام د دین پاک ته چې هغه د الله سره شریک وګرځي ځکه هغه نبی دی رسول دی مکلم دی خبر ورته شوی معلم دی تعلیم ورته ورکړل شوی دی بیزاوی وای و امثال ذلك لا تليق بالانبياء د دې غوند خبرې وې د پیغمبرانو سره مناسب نه دی ګوره چې تاسو پیغمبر سره لګوي تسهیل کې راځي وتسمیه الولد بعبد الحارث يفتقر الى سند صحيح وې دا خو صحیح سند غواړي چې دا آدم علی السلام خپل بچی د عبد الحارث نومې خو او سند صحیح شته نه لهدا مونږ نه منو قرطبي وې ونحو هذا مذکور من ضعیف الحدیث فی الترمذی وغیره و ذات خبر چې کوم دي دا په ضعیف حدیث کې په ترمذی کې راغلي دي دارنګ په نورو کې و فی الاسرائیلیات کثیر لیس لها ثبات په اسرائیلیات کې دا ډېری خبرې ملاوي اس ثبات نه وي فلا يعول علیها من له قلب نو ایسفا چې چا لک زړه دی او عقل وی هغه په دې خبرو اعتماد نه کوي فإن آدم بیا رسته ناشنا خبره کوي وای فإن آدم آدم علی السلام و حوا حوا علیهم السلام چې دي و ان غرهما بالله الغرور اگر چې دې دوکا باز ته وي د الله په باره کې څور کړي و دوکا ور کړي و د الله په نوم باندې فلا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وای چې یو ځل آدم علی السلام او حوا علی السلام دوکا کړل نو وای دوباره به څنګه دوکا کوي هغه خدای ما مور او پلار دی هغه مؤمنان دي او مؤمن سره یو سړي نه دواره نشي چلے کیږي چې یو ځل دې ابلیس دوکا ور کوي بیا دې ور کوي وای دا نکیږي ښا شاه عبد القادر ته هم وای وای دا قصه دروغ ده ضعیفه ده او وای دی دواړه د شرک نه بری دي په تسمیه کې او ادي لکه څنګه چې د عقیده کې وای د شرک نه بری دي آیا تعال شو او مثلا تاسو دغه شو دا ګران د لاتنی کې خطا شي جلالین و غیره کلان د قدر راتاو کوي د شرک تسمیه د قصه خلاف شو لیکن دا خبره چې د بخیال کوي دا ډېر خطرناک ځای دی ګوره ښا عقیدم ته خراب نشي بعد خلک داسي لا يخلق شيئا چې هغه هیڅ شی نه شي پیدا کوله کوله وهم يخلقون او هغه خپل پیدا کړی شوی دي ولا يستطيعون لهم نصرا او هغه طاقت نه لري لهم د دې دغه د عابدان د پاره نصرا د مدد ولا انفسهم ينصرون د دوی مدد خو پرې د ځان مدد نشي کوله وان تدعوهم الى الهدى او کچرته تیرا او بلی مدد غواړي د دوی نه الى الهدى کم د خیر کار تا لا يتبعوكم نتاسو تنشي در رسیدې اے کچر ته تو ته وا چې را مدد شه نو دې تا سره مدد کیدی نشي او دې تا ته د خیر په کار کې در رسیدې نشي دا معنی ده یو معنی دا ده یو معنی دا ده و ان تدعوهم کته دې کافر ته دعوت ورکې ال الهدى هدایت طرف ته لا یتبعوکم نو دوی تاسو اتباع نه کوي سواء علیکم برابر د پتا سو باندې ادعوتموهم که تاسو ته مدد غواړی یا را بلی ام انتم سامتون یا تاسو خاموش پاتې شئ په دواړو حالاتو کې دې اس نشي کوله مطلب دا دی ان الذين تدعون من دون الله ولدې مدد نشي کوله الله وی زکا یقینا کسان چې دا ټول دا غدرې می داوی سره متعلق باب دی خیال مو دې کنه دا سره ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ان الذين تدعون من دون الله یقینا کسان چې تاسو مدد غواړي غیر د الله نه عباد دغه خو بندگان دي امثالکم تاسو غوندې دي فدعوهم نو مدد ته وغواړي خو الله چیلنج ورکړي مدد ته وغواړي فلیستجیبوا لكم نو دوی تاسو دعا قبول کړي دی دی ودی کی کنه تکار دلو کی ان کنتم صادقین کچرته وی دوی رښتونی الہم کچرته ای تاسو رښتونی الہم ارجلن آیا د دوی خپېشتا داسې خپې يم شونه به هات دی پاغي باندې وګرځي چې در شي درته مدد دیو کی ام لهم ایدن ایدن آیا د دوی لاسونه شتا یبتشون بها چې باغی باندې حمله کول شي رانی ول کول شي چې ستا مدد کی ام لهم اعین آیا د دوی داسې سترګې شتا یبصرون بها چې لیدل کې دی باغی باندې ام لهم اذان آیا سترګې غوګونه یسمعون بها چې باغی باندې اوریدلو کی قل ورته وایا ادعو شرکاءکم نو دوی ورته وی ته خو زمون خدایانو پسې دومره شوروي خو هغه به برابر کی پوښوي او ستا خلاف برابر یو دا چل بر سرو کی الله وته وی وتا قل ورته وایا ادعو شرکاءکم را وبلی را مدد کوي هغه شریکان خپل ثم کیدونی بیا ما ته چل جوړ کړي فلا تنذرون یو یو سکند مرته انتظار مکوي ولی ته ولی نه ډارېږي وی ان ولی یقینا بچکون کې دما چې دی الله اغه الله تعالی دی الذي اغه الله نزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب په دې مسله باندې او هو يتولى الصالحين او اغه الله تعالی دوستی کوي او ملګرتیا کوي د چا سره الصالحین د نیکانو خلق سره والذین بیا زجر دی آکسان تدعون ته تاسو مدد غواړي من دونه غیر د الله نه لا یستطيعون نصرکم وهم لا یبصرون او غی نه ویني هغه ویني نه تا د ځان نه کیسې چې کوم دنو هغه جوړی کړی دي نو تر دې پورې دا وم زجر شو په هر قسم شرکونو باندې و زواجر مارته ویلو کنه دا بور کوي اوس د دې ځای نه آداب د دعوت شروع شو چې خدای مشرکان چې راځم شرکونه کوي ته د دعوت شروع کا نو دعوت کوا خو خذل عفوا اول کار دا کو چې دعوت چلے نو یو د جهاد میدان دی او د دعوت میدان دی د دعوت په میدان کې او معافي کې د جهاد په میدان کې ورته سړی سب ته وردانګي ها خو شي ایګو بیا معافي نه کې خود العفو نو اونی عفو اونی عفو څه مطلب دی یعنی اعمل ها بالعفو په عمل په عفو باندې کوا پرېږد چې څوک سوای تاغه ته مګورا چاته نظر مکوا خدا یو کار شو دا یو ادب شو وامر بالعرف بل امر کوا بالعرف په معروف طریقې سره په نیکه طریقې سره امر کوا یا وامر بالعرف او بیان کوا بالعرف د عرف عرف څه دی معروف شرعي د شریعت او د دین بیان کوا دو شو دریم نمبر واعرض عن الجاهلین کته وای چې نه خیر ده بیان کوما د دې بیان د پاره بد بد خلکو سره تعلق ساتم الله وی نه داس کار باندې کې واعرض عن الجاهلین او مخواړه وا د جاهل خلکو نه د ناپوه خلکو نه چې کم خلک په دین پوریږي و اما ينزغنك من الشیطان سلورم ادب کچرتا اورسیږي تا ته من الشیطان د شیطان نه طرفنا نزغ وسوسه نزغ اصل کې هغه چکی ته وای تاسو په علاقو کې به یو کنه مون طرفون ته په خوا یوې کولا په غوي باندې نو هغه یو چکه به واده هغه په سر کې بیا داسي یو ستن غونه کې لګیدل او میخ ونته باو نو چې کله به غوي صاحب عادي غوښن نسی دی دغه کړو نو هغه ته نزغ وی ها صحیح شو نو که چکه در کې تا ته شیطان چکه اے شیطان یو چوکه څنګه درکی چې تا ته خو وی چې عاف وکوا اوس یو سړی د ته دعوت چلے غلطه مخالفت کوي زیاړه کوي کنزل کوي شیطان تا ته وی تم ته پینځو کا کنه شابه خوش وی تعالی هم در دي زیاړه نو الله ویننا فاستعذ بالله پنا واړه په الله سره تزرع اعوذ بالله واچ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا خدا کم دی نه پدې کې اوتراولي انه سميع یقینا غ الله تعالی اوریدون کې دعا تاسو دې علیم علیم دې په دې په حالت تاسو باندې ان الذين اتقوا اذا مسهم یقینا کسان چې تقوا کوي اذا مسهم کله چې ورسیږي او ته طائف حمله من الشیطان دې طرف د شیطان نه تذکروا نو ناتا پر آیات کی الله یا تذکروا ناتا پر آیات کی گناہ فاذا هم مبصرون نو ناتا پاوی لیدون کی په پورا رڼا وخت طرف خپل گناہ لرا چې دا گناہ کار دانه کوم دای پینځم ادب شو چې لکه ګناه ده لکرم شیطان وسوسه کوي الله را یادوا توبه او باتا و اخوانهم و اخوانهم او رونه د دې شیطانانو رونه سوکتی د دوی تابعداران تابعداران د دې شیطانانو یمدونهم دا شیطانان راکاږي فل غی په گمراهی کې او روان کړي دا پس ویراده چې دوی یاره ثم لا یقصرون نو بیا دې کمه نه کوي پدی گناہوں کی پدی گمراہی کی دا اس کمی نہ کئی و اذا لم تاتهم اس دا بیا زجر دے پکی مخ عذاب ذکر کئی و اذا لم تاتهم کلا سے تن را نور دوی تا بی ایت معجزہ عمر دی کو معجزہ سے کما دی غواری اگر انور نو قالو دی وئی لولا جتبیتها ولید د ځان نه جوړا ولا یلکه خو چې د ځان نه یو شی راته جوړ ککنه تیو ککنه په خپل باندې راته جوړا کما معجزہ الله وی قل تو ورته وایا دا په تکوین نظام کې موږ په تشریعي کې هم بعد بعد خلک مولا په سراشي مولا سه وای طلاق نو ور کړ دې تر له مسله جوړه کنه نو دا جوړیږي نه وای دا دین خو سره جوړې دو نه نه پوه څه کنه الته مولا وی ماخه 1500 طلاق ور کړی یو کس راغ مولا لوي مولا سه فضلن 1500 طلاق ور کړی دی وی تر له ترتیب جوړ کا هغه دې سید سبا را شامولان دې روان هغه چې راغ سبا وته وی څه چل له وکړو وی سلور سوا ونوي طلاقونه چې وکنه 497 می طلاقونه وی هغه له می ترتیب جوړ کو هغه ختم کړ خدا درې چې وی دا ډیر ګران دي هغه وی چې 497 می تا ختم کړی دي درې زه پروام نه کوم پوه شو خپل ورته وایا انما اتبعو یقینا د تابعداری کوم ما د هغه یوها الیا چې وحی کول شي ما ته مر ربی طرف رب درب زمانہ دا دا پیش پغم ادب بدای چې ګوره دعوت خو چلے خو تعبیر پکې د ما یوها د قران او د سنت د قران او د حدیث تعبیر پکې چلیږي د ځان نو پکې طریقه نه جوړو هاذا بصائر دا دلائل دی من ربکم نه طرفه درف تاسو نه وهدن او دا هدایت دی ورحمتن او دا کو ورحمتن او دا قران رحمت دی لقوم د پاره دا قوم یؤمنون چې ایمان راوړي و اذا قرئ القران اوس دعوت چلے نو خلق ته واجه ورما ته وکې دی و اذا قرئ القران ادب بدا بیانې کله چې لستل کېږي قران نو فاستمعوا له وکي د دې قران ته وکي د مطلب خاموش شورتا وانسیتو او سو کې خاموشیو کې انسیتو اصل کې انسات وای ترک او شغل په دې وخت کې ځان په نور سم مشغوله کا خو شوي دا کار مکوا لعلکم ترحمون دې پات په تاسو باندې رحم وکړي شي آیات نور برکت تفصيلات دې مسائل وېما خو آیات دلیل د احناف علماء د پاره پس خبره باندې په ترک د قرات خلف الامام کې چې هغه وایي چې فاستمعوا له وانصتوا اوس کته واجه تفصیل نو تفصیل وقواړي او حالات دغه شان دي تاسو وینئ واذكر ربک نهم دغه وګوره نهم ادب دادې یاد ور خپل فی نفسک پزړه خپل کې پزړه کې یاد او الله هو شو کنه نو د ذکر د قلبو میخه هغه کوا تضرعا فعاجزی سرا وخیفتن او په پټه سرا ودون الجهر څنګه په پټه باندې ودون الجهر او کم د چانا کم د تیزنا من القول د وینا نا تا ورته مون وای تا ورته سوای په تا او چې تواز د او چې تواز نه کته لک په قلار قلار باندې چې تی او یو دوه کس غنی زیله سرا وری خدا نه چې مطلب د سپیکر کولاو کا غرق شروع کنه دا کار باندې کنه یار ودون الجهر من القول او کم د تیزنا من القول د وینا نه یای پزړه کی یاد وا یای بیخی په پټه په جبا باندې بس یاد وا خو پزړه کی یا وینا شتا خو لیکن د جهر نه راکما جهر هغه دی چې ټول خلک یو دي پوه شو دا غي نه کما بالغدو په وخت د سبا کې والآصال په وخت بیګا کې دی وختونو کې یادوي ان سبا بیګا یادوا بل پیش لسم ادب واورا ولا تکم من الغافلین الکا تبلیغ کې دعوت کې نو مکیګا من الغافلین د غافلانو نه غافلان ذکر نه مغافل کیږي پوښوي ذکر وسره کوا دا تر دې پورې لفظ آداب درته ذکر دایره ته دعوت ذکر کړو صحیح شو ذکر شو اوس چې لس آداب برابر شو نو دا غي نه پس ته وای ځان کې ملکی صفات راولا ان الذين يقننا کسان هغه ملائک عند ربک چې استاد رب خوا کې دي لا یستكبرون عن عبادته او ځان لوی نه غني د بندګۍ د الله نه او یسبحونه او پاکي بیانې الله لرا وله یسجدون او خاص الله تعالی ته صدق انکی وی خاص الله ته صدیقی بس دا غوی دغه کار دی ځان کې ملکی صفات راولا سورت اعراف ختم شه په دې ځای باندې خجی دا د سورته اعراف دریم باب په دریم باب د سورته اعراف کې د بنی اسرائیل او هغه دروغ خبره چې سيغفر لنا مون ته بخنه کول شي دا هغه وته سلور جوابونه وکړ چې څه برته بخنه کیږي او بیا چې کوم دی دا هغه نه ورستو و زواجر ذکر کړ و رټنې وي او بیا دا هغه نه پس لس آداب د دعوت چې کوم دنو اغیره ته ذکر اغیره ته ذکر کړل د صورت امتیازات څو په صورت کې امتیازاتو قصه د ابلیس او د آدم علی السلام په دې ځای کې یو بیان شو نعمت د لباس بیان شو مکالمه د جنتیانو او جهنميانو یو بل سره بیان شو دا رنګ د شپینزو شپګو پیغمبرانو تفصیلی حالات چې کوم دی هغه بیان شو د موسی علی السلام قصه بیا به تفصیل بیان شو پای کې دوا جانبا د فرعون او د بنی اسرائیل د دوار جانب هغه بیان شو او دا رنګ په صورت کې آداب د دعوت هم رالل په صورت کې آداب د دعوت هم رالل نو دا صورت ختم شو حاصل د دې صورت راوته لا اله الا الله محمد رسول الله دا د دې صورت حاصل